ان صلاتک سکن لهم دې یو معنا دا شي کنه چې ته د جنو زیل مینس کا په دې باندې کنه ان صلاتک سکن لهم دا ټول مینس چې دا کنه دا سبب د اطمینان قلبی دی دی دا کنه او یو دا معنا شي چې د دعا په معنا سره د صلی الله علیه و علیهم شعلا د لام په معنا سره او خلوصلی علیهم سمنا ادعو لهم کنا دا اوکه دی تا و استغفار غوڑا دی تا ذکر چه تو دا دا اوکل دا دی دی پر اتمنان قلبی دا کنا دی سر دی زر آرام دی تا حسلیش باب قول الله و باب من خص نفسه بالدعاء دون نفسه دا باب دا بیان دیگه چه خص اخاه بالدعاء چه خاص کو مسلمون وریر پا دعو سره نه زونه خپل چې زون ته دونه وکړو بل مسلمان ورې ته دا وکړو دا راودي که دا نه دی راو دا راودي که نه وقال ابو موسی رضی الله تعالی عنه قال النبي صلی الله علیه وسلم اللهم اغفر لعبید ابي عامر که نه یعنی دا د ابو موسی شریف تر عبید ابي عامر یې کونیا و که نه دا نه خالص چې دا نه د بل خرید ته دا وکړي دي رسول مبارک زون یې نه دا ورکړ اللهم اغفر لي عبد الله ابن قيس ذنبه خدا پاک عبد الله ابن قيس ته گناه دې معاف کې یعنی دا ځون نه دا ورګټ کړه کنه خاص یې بل مسلمان دې ته دا وکړي دي وابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن ابي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال سلمة ابن اكوع سيولي چې خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر ملوت لسراد رسول برک په طرف د خيبر قال رجل من القوم یو سړی د قوم نه ویل دی سړی نه حضرت عمر صاحب مراد ده کنه شام حضرت عمر صاحب مراد ده ای عامر او عامرا په ویل کنه دا عامر نه چې کیم ده کنه عامر ابن اقوا عامر ابن اقوا دا د سلامات رو کنه شام نو ویل هغه یشون په دی لوندې کنه خو شوازی یک لکنه یشون یې په لوندې اول او یذکرو دا ذکر کوي ته دینه دا خیر کنه دا ته ذکر کوي تالله لولا الله مهتدینا وما ولا تصدقنا ولا صلینا صدا کنه دینه لنډه کې لنډه کې اشعار دي تو خدای نه دلې وړي لولا الله کچره خدای پک نو مهتدینا میرو پر یار نو سیخ شوی کنه خو خدای سیخ کړی کنه نوی می صدقه کری او نوی منزینه کری و کنا و ذکرا شعرنا دا دا قص رویوی ایدا یحیاء صدا کنا یحیاء ایدا یحیاء ویلی دی چه و ذکرا او ذکر کرتا ارتا ذکر کرده دی یزید ابن ابی عبیده دا ایستو دیرنا دا یزید ابن ابی عبیده ایده درتا ذکر کرده یو شعر غیر دیدنا بل شعر ایتا ذکر کرده و کنا پا دی حدیث ولیکن لم احفظه لیکن ما غنده یو ذکر کنا چه ده رحم ده او کو کنا آسید کی دی کنا سا ویره کنا چه جهاد پا میدانو شه پا سفر شه جهاد پا سفر شه رسول مرک چتا ده او کو چه پا ده سری ده خدای رحم او کو ویره کنا بیا پا ده ربل غرد رحم مشتانا چه شهید شه بیا صحابه کرام ده آقاو چه ده سرائی پا شهید کی دی کنا سا چه رسول مرک پا ده سفر شه ده ده او ده او کرلا چه یرحمه اللہ رحم ده او کو پا ده خدای پاک دائنه ده زون دائنه او کرلا سردتا او کرلا خرید شا وقال رجل من القوم اولی و سرید دیغی قوم را حضرت عمر صاحب یا رسول اللہ لو متعتنا بهی کاش که چه تو فیده رو کری و میشتا پا دیغی عامر ابن عقاس را لشکی مانه تو خدا وې تا وکړلا دا خو اس په دې جهاد څخه شهید کیږي کاش کې چلش کې دې چې کیم دا کنه مطلب دا دا چې دا زر کې دا ونه وای دا کړی او دا زر کې چې مې نه و شهید شو مطلب دا ده چې لس کې د فیلا مشته به د سره رو کړی و کنه دا زر کې د نه ور جوته کړی دا کیسه کنه فلما صاف القوم صوف دې چې سوب جوړ کړو قوم د مسلمانانو د کفر د مقابله د پرا قاتلوهم جان وکړو مسلمانانو د کفر سره فوصيب عامرنا بیا ورا سوال وشول چې کیمدا کنه ادهغه عامر عامر ابن اقواس ده کنه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول برک او فرمی الما هذه النار تغیر دا غیر علی ای شین تو که دنا پتشی من بلوی تو سدا هر من صفه خوی قالو دیو تو جعل حمر انسیه په اهلی خربن فقالو فقال رسول برک او فرمی الاحریق ما فیها تال کې تال کې هغه غشه چې بده کټوي شي کې مې دی وکسروه مو ته کې دغه کټوي لاره کنه وابي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرنا دا كيم عمر دا هو ابن مرة كنا عن عمر ابن مرة كنا سمعت ابن ابي اوفا مار ودلی دی چې کیم نه کنه دی ابن ابي اوفا نه یقول چې ویلی چې کان نبی سلام ورسول مرکه ذات رجل بصدقه سواد جرتاق وته او یو سړی په صدقه سره قال بي رسول مبارک دعوه دکا چه اللهم صل على آل فلانين کنا فاتاه ابي بي ارتاق وکړو رسول مبارک د پلور د مو چا بیا او پاده کنا فقال رسول مبارک ویل چې اللهم صل على آل ابي اوفا دینه زونی نه دا وشاله خلی بل مسلمان رسته دا وکړی دو وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن اسماعيل عن قيس سمعت جريرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مت رسول مبارک فرمي الله ای یمن ده خلق لکه دا کعبه و و ایده تا وی عبادت وکللو نه دینا موت آرام نکرو چه من ایده تا ورسه و دا موت که ختم یکی کنا قلت مرتو چه یا رسول اللہ سلام انی رجل انزو خدا سرائی چه لا اثبتو علی الخیل زه خو نشتم کدای په وس باندې کنه په وس تم کدای نو شو راغلا خو وا خو د مظهر په ورته د په وس کې نستای نشه کنه فسکت فی صدری بیا والو کل رسول مبرک پا سینا ده مشه پا سینا شه والا فقال ویویل اللهم ثبته دا این خلی عزت ده وکری ده زونی اندر سر گٹ کرا خدا پا کتا جه کم ده کنا ثبت اگرده دلارا دا دا مرا جه پا وس یا ثبت اگرده پا ایمان یا ثبت پا دین بارشی بنده خدا پا کتا ثبت اگرده وجعله هاديا وهديا وغرده تدای هدایت کوین کنه را خلق تا او هدایت یافتا وغرده کنه فدعا لأحمس وخیلها بیا دوکر رسول مبرک احمس قبیله تا و سوره ده ده احمس قبیله تا ده نزون یه بیان ده ورگرد کرا وابی قال حدثنا سیدنا ربیع قال حدثنا شعبان قطاعتا قال سمعت انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قالت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم میر میں رسول مبرک قول چه انس خادمو کا انس چه ده خادم ده دو ده کنا میر میں ویتا رسول مبرک په جماعت سه قرات کو قرآن شریف یې تراولو کنه بیا قال رسول برکول چې رحمه الله دا په دغه ټکی پر وروړه دا حدیث کنه چې رحمه الله دا انده ته دا وکړي نو خلی خدای دا په دې کری سه باندې په دې کنه طالب باندې چې کیم رحم وکړو لقد اذكرني كذا وكذا آيات بتحقيق سرا ارپس ریکلو متفلن کایفلن کای آیات اسقطتها من صورت قضا و قضا جیسا کہ کری دی اگا آیت اللہ رمو دے پلن کی پلن کی صورت ناما دے ابنا ویر وی مرا خو ادنا میں ور وزن لنی اثر فضلشتی او دا خود صورت سے دا آیتی ناستا کانا شام وابی قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبہ قال احبرنی سلیم احبرنی سلیمان عن ابی وائل عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عبداللہ بن مسعود سے ویلی دی قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم نوکر رسول مرک یو تقسیم بار بار تیرے دی فقال رجل ان هذه لقسمه ما اريد بها وجه الله فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود کی مخبر رسول مبارک صاحب خبره باندې فغضب حتى رايت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى دا نه خلی بل سری ته دا وګرځون نه دا ورګټ کړه او دی به اکثر من هذا فصبر باو ما یکرم من السجی من الدعای آغا چه بادا گرل نشی دی غی چه کم ده کنا سجعنا پا دا وشه کنا پا دا وشه چه کم ده کنا سجع چه مثلا دا سه وزن برو بروی مقفای سر بیای داو کنا دا ندی فکر خو چه کزن داس که او که کزن نمی بی اختیار مثلا دا غاز موزون و مقفات نا هو دی کنا بیا دا غا سبا دا خبران دا رسول مرا که دیره بی دست دا وگونه کریه دی چه آغا چه کم ده کنا مقفاتی و مسجع دی کنا خو آغا بی اختیار بنا وطلی دی خو بتا کلوب سر بی نجوڑا بی دست وابي قال حدثنا ابن محمد بن سكن قال حدثنا حبان بن هلال ابو حبيب قال حدثنا هارون المقري قال حدثنا زبير بن خريط عن اكرمه بن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس ویلی دی چې حد حدث الناس كل جمعه مره عبد الله بن عباس ویلی دی چې بیان کا حال کہتا ہر جمعہ یو ورا یو ور بیان وتا کا فین ابای تا کچر انکار که چنانا سا خود حروی تا که فمرتین فین اکثر تا کچر مثلا دیر یم یا پدیناوی تا که فسلاس مرتین ولا تمل الناس هذا القرآن او سریوا ما خلق ده دغه قرآن شریف نه کنه چه مثلا چاک پاک پیدا لگیا ہے بل سنستا خو چاک پاک وازینا نصیغتینا ده که چه قرآن نه و ده دین نه خلق بڑویل که کنه ستری شیوه نه ولا الفینکا ومی مدنازو تولرتات القوم چه وردی میں تا قوم تا ده واز ده نصیحت پرا وهم فی حدیث من حدیث محل چې دی لګیا په یو خبره باندې دغه خبره خپل نه فتقص بیا ته بیان وته کې فتقط علیهم حدیثهم چې بیا کاټ کې بدای بنا خبره دې دی یا دې خبره کاټ کې وته بیان وته شریک کنه دا اسما کا فتمل لهم یا وته چې کیندا کنه ستری کې دی لرا ولكن انصت لیکن یا غلبه ته سره فین امرو کې چې دې امر ته توګړو فحدثهم یا ول بیان کته دیتا وهم یشتهون او حال کې دې اشتهاوی راته بیان یلا یفعلون ذالک دا سره ولا دا کنه چې دی یو نکل ذالک دا سجا کنه دا مسجا دا وګونه دی نکړل بابن لیغزم المسألتا رخ پا کلاکا دا کو سرائی سول دا خدای پاکنا پا کلاکا دا خدای نا سول کا رخ کی یقین دیوی چه خدای تا قبلوی رخ پا کبتا چنگی دا رخا کانا جه خدا پا کدا سونا کبیر که یا اللہ قبلوی بی یا اللہ کانا رخ پا کلاکا بند سول کا کانا خپل سول قبلولی شو شکینا مکا فإنه لا مكره له ذلك جنستا ذلك جشان ده جنستا سا مجبراوين کا دلارا خو سکرا چه مجبوری کو کنا ایده وجه نه پکلا کا سول ونا کا سکه مجبراوین کنا سته تو دې رسول په پیرا کوله دای کا دیرا نه سکه نه مره کوي خو نسی کنا سا ویری کنا وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فليعزم المساله فكلا كذا كذا سوال موږ پر خدای نه قبل کې قبل ولا خو ورته خو قبل وا دا چې ونه وی کنه کدا دې چې اول چې نه قبل دې مسول بیره دې وکړه یا نه قبل دې دا څنګه کې کنه شان ویلې کنه اچھا جی و ابھی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب بن ابي عبيد مولى ابن اصحاب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل یقول ویایل چې دا او تو مخ دا وکړه دا وکړه فلم یستجب لی مخ کسول نشو کبیلا دا دې بیړه وکړه سره خدای پاک خپل موقع کفي وخت کفي ته د سوال کا وروله ته به موقع نه کولوي ته خپل خیر او به خریب نه پیر با ورغه ایدی په دعا چې کول له سیب دا وش فقال ابو مصعب رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورعی د امر چکل ورعی ورعی تو بیا د ایته ولیدل د مود سپینول د ترغه ده کنه دا ترغه نه سړي کنه چې سمره د اثر ټی ټی د امر تک تیر ګرځي او چې راځي چګاوی دا کنه د لوس وینا یاره دا وطن سپین شي کنه تیر ولا ختم شي مله کلا کلا بیا رغا چک کړی دی په زنه دا وګورش وقال ابن عمر روان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیه او بیا دا ویلی دی که اللهم انی ابرأ الیک خدا تک زوی زریز توتا مما دی اغشارنا سنا خالدنا چکری دو خلیدا خالد چیرې لوټ شو یو کوم ته ورغلا او کنه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ بیا غلط کی چې کیم نه کنه سره خلینا څه ټکا وتل او په پرې قتل کړی وی کنه صاحب سوچ مې نه کنه بیا دی وجه نه رسول مبارک ته د فعل خوان نکړو ورکنا دی وجه نه دا نو وکړه اللهم انی ابرو الیک مما صنع خالد وقال الاویسی حدثني محمد بن جعفر عن ابن سعید وشریک سمع انس رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلی الله علیه وسلم رفع يده حتى رايت بياض ابطيه باب دعای غیر مستقبل القبلة دا ودا شکر ایسی چه قبلتا مخمخ وی ودا شکر ایسی چه قبلتا نوی مخمخم وابي قال حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا ابو عوان عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبة الجمعة قريبا فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله ان يسقي رسولك بخيفك نجد يبركم يشتا بیا خدا رسول برک سوال وکړلو خطبه ویلا په خطبه کې کبرت سره مخمخ وی کوم مقتدیو نه د مخراله ولا وی او خطیب سره هم مقتدیو نه تلار تر ته مخراله ولا وی کنه لري کبرت نو مخمخه فتغیمت السماء بیا چې کیم نه کنه وریز رغلا فتغیمت السماء وریز کړل اسمان سمنا وریز رغلا په اسمان باندې او مترنا او میر باندې برو مرو شو حتی ما کان رجل یصل الى منزل نو سره چې دایره الله وکړه خپل دا اې برو مرو فلم نزل انا شای می نوم تر جمیل باندې برو شو ال الجماعت المقبله ته تسلیم کې جمعه را سے بش پڑا جمعه برو مرو باندې وش بیا غراب شوی فقام ذالک الرجل او غیره فقال رسول برکت فبل جی مبیاوی چه ادعو الله ان یصرفه عنا فقد غرق نمیز خود غرق شوی فقال بیا رسول برکت خود باشو الله محوالینا ولا علینا خدا پاک چاپ چه پیرا دی میز دا برومو که پا میز بنده لیرا ماو که کنا امیز آبان که دا چاپ چه پیرا وطن سا دا غرینا دا رغزی پا دی بنده خدا پاک وکه پا کی موتنی چه ضرورت فجعل الصحاب شریش وریه یتقطعو چې سره ګوشي ګوشي دا سره ټوکړې ټوکړې کېدا چاپ ته پیرا د مدینه منوره ټوکړه شو بیا وتلا بیا بیا ټوکړه شو بیا وتلا کنه او ولا يم يمطر اهل المدينه کنه او بروم نشو وکړ په اهل مدینه باندې نه را بس وریه زلوره کنه یا ولا يمطر بروم نو کوې دی وریه اهل المدینه ته په اهل مدینه منوره باندې نه را کنه لوړه باب دعای مستقبل القبلة قبلة مخمخ رداءه او ویرا ولو بدالی پر پټکایا خپل کنا دا دوی ټکی سه کنا یو ټکا ویلا جه حوالا ویلا دا یا قلب قلبا ویلا دا کنا اچھا جی باب دعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخادمه بطول العمر و بکثرت المال خادم تا دا دا وکل جه خدای دی عمر ویش کا خدای دی مول دیر کا کنا وابي قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قالت امي يا رسول الله خادمك انس ادعو الله له قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته باب الدعاء عند الكرب دا وقت په وخت دی غم جنول شي سړی غم جان وي په مصیبت سره گرفتار وي اې دې چې کیم نه کنه غم جن سړی دا و دینه دا غدو لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكريم وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله باب تعوذ من جهل البلاء فانا غشتل دے اغه جے کبنا مشقت دے اغه کنا بلانا کنا دے اغه مشقت او دے اغه تکلیف دے بیمورینا او دے مصیبات نا کنا بلا مصیبات و بیموری سری کنا شادی تیرش دے اغه دے مشقت او دے تکلیف نا او پنه غشتره وبيقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد من جهد البلاء جهد البلاء ويا جهد البلاء مشقت دغه مصیبت وذر کې شقا ولون له کول له هغه چې کیم نه کنه بدبختی یا کنه د بدبختی چې کیم نه کنه لون له کول چې بدبختی مې لون نه کو کنه داری موسی ذکر کرل سلویر میں ذکر کرل جہد البلا درک شکاس و القضاء شماتت الاعداء مو ذکر کرلی سلویر دی خودی دری او خو په دغه د سلویره سه یو مور کې پای کړه دا کړه ځکه چې اده درې پاتره تل کې دي چې کیم درې دي خو په دې سلویره سه درې رسول برکت او صالح دي کنه نو ویل زبت انا واحدتا مو یو ویل ته کړه لا ادري ايتهن هي مو ته دا پته نه لګی چې ادري کیم دی په دغه څه کنه ځکه د سلور سره مو ذکر کړی چې په سلور شه درې دی باب دعاء نبی صلی الله علیه وسلم دا د رسول مبارک اللهم الرفیق الاعلى خدا پکرو کې ثم تعالی ملګر او چاک کنه شا نو بیا والحقنی بالرفیق الاعلى کنه دا ورغلی دي وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن مسيب وعروة بن زبير في رجال من اهل العلم دا سعيد بن المسيب وعروة بن زبير دې سره د حدیث نه کل کړه په ډېر کسور د اهل علم څخه کنه ډېر ډېر کسور د اهل علم نبی کنه چې ان عائشہ رضی الله تعالی عنها قالت كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وهو صحیح حال چې دایره وکنه رسول مبارک دا خبره کړې نو پرېخ کی راته چلم یقبض نبی قطو ندا قبض کرا شو نبی چیر یا یا مرا حتی یرا مقعده من الجنت حتی که جور ولی در شده تازهی در جنات نا پده دنیو بنده کنا نو بیا دی سوپا یو خیر جنورو که تا خوشی ورکولا سی چیز بیا ده دنیو بنده خواستا کنه را جه کم در سی بیلی کنا خو یو ور پا زون سید جنات زیده تا ورلیدل شی کنا شا فلما نزل به سوات چې نازل کړه شو به مری پر رسول مبارک باندې یا مارک پر رسول مبارک باندې کنه معنی مرد وفات باندې گرفتار شو وراسه علی فخذی او حال نه چې سر د رسول مبارک او هر ته شاوی چې پورونه دی مو باندې غشی علی ساعتن ا به وشیرو نه په دبن اس ساعت ثم فاقد نه ورس به دور شو فاش خص بصر هو ال سقف چکر د نظر خپل په طرف دی چات چات تا ورو کتلو فاشخص بصره الى السقف ثم قال بنا ورس رسول برکو فرمی اللهم الرفیق الاعلا خدا پاک غور زیتون آغا ملگر و چاپ و چاپ ملگر دینا غور خدا پاک و چاپ ملگری سر ملاحق و چاپ ملگری دوله پده جنتی شه ملاویش او یا و چاپ ملگری نفع اللہ پاک مراد دکنا پیره کنا قلتو حرطا شاوی چه مو قلت اذن مو په دی وخت شو ویلا نه قلت مو ویلا اذن لا یختارنا په دی وخت نه را نو ورا کوي میر لرا باخره فی که اعلان را ورا کوي کنه سفرای ته ورځي می اینه په دی وخت ځکه چې اخري ځن کزن حالات یو او دا دا وای وکړه کنه چې الله او دا رسول مبارک ویلی وی کنه چې پیغمبر کې دریمی ابي جناب زین کې کینده کړه خدای په پښون په دې نه یو باندې وربینی چه دا کنا اغا حدیث دا کانا یحدثنا چه او چه بیانولو دا میسا و هو صحیح و حال لا چه دا ایرگو اپر اختیراتی چه میسا کیم حدیث بیانولو دا آغا کسا دا آغا کسا دا سمانا چه جنات مقادی لیدلا دا کنا قالو هر دا سیولی چه فکارت تلکا آخر کلمت نواد این دا اللهم الرفیق الال آخر نئی کلمت تکلم بها چه تکلو مکر رسول مرک پده کلمه بنده آلا این دا کلمت اللهم الرفیق الال باب دعای بالموت والحیات دا وکړل په مرګ سره او په ژوند سره کنه ویګل بار حال دا مرګ سره کنه مرګ مرګ وې غوړې نه په خپل باندې او کټه تکلیف دې دا ورسې بیا په دې د نیو شي کنه او دنیوي غالي وجنه وي چې کیم نه کنه مرګ نه وړي البته کچره دا سو خباب صاحب ویل لولا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهانا کجر خنو دا خبره چې رسول مبارک منه کړی دی مل راي دینا ان دوا بالموت چې مل غشتل اور بللو کې په مارک سره لا دعوت به مو بیا غشتل کړی او په مارک باندې خو رسول مبارک منه کړی دا پر تکلیف مترسه دلاله چې مو به مارک غشتو خدای رسول مبارک منه کړی دی وجنه نه دا وکل وړي وکړه دا برکات سره او مسر او سم لوس تر اول په سره دی دی باندې کنه چې په سار باندې لوس تر وقال ابو موسی رضی الله تعالی عنہ ولد علی غلام ابو موسی خری ته ویل چې مو یو بچای وشو فدعا له النبي صلی الله علیه وسلم بالبرکت به رسول برکت دا او برکات سره کړی وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خادم عن الجعد بن عبد الرحمن جعد جعد يا رجل قال ابو عبد الله ويقال جعد ثم توزع دین اور سے رسول مرا قضا سر کو بشاری تم من وضوئی ہی موچل دے غیبہ کی من دائی بیداو دست دے دنا ثم قمت خلف ظهره بیا وزر د زور سے بشو د بس په نظر ته علا خاتمه بیا ورو کتل مو غ مہر دنا بہت دنا دتا چا غو بین کته فی بل مان دے غد وی زید شے مثل سر الحجلت په مثل د بٹنے د کجوے په مثل د غ بٹنے د کجوے اکجوے بٹنے ریل دے لکه دا لرګی نه دی بل کوټه پر چوي دا سوز د کوي ورته کوي کنه دا نه دا دی ول د کوي ول د کوي د کجوي غیم دی د لرګي ولا سوي چې پسیره کو کنه په کاج باندې دا ته دا وی غسکه یو پر رسول مبارک پر کنه سا دی باندې مہر د نبوت محمد رسول الله کنه دا په باندې لیکلی وی زیر چې زیر مخششي اوره ورسته بیا بټنه ته ورسته او کاره مخته شو زه ورته شو یو روا صدا سره غلی مثل رز ذل حجلته بیا حجله زرکه ته ویل شي او زرکه او رز یې ته ویل شي مثل رز ذل حجلته په مثل دی یې دی زرکه د زرکه یا داسې وځدی وی لکه دا کوټ دی لرګي غینډه کنه سوي کنه صدا داسې غاوی کنه یې اغه باندې دا وی کسکې او پر دا مہر د نبوت کنه په دې باندې وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سيد بن ابي ايوب عن ابي عقيل انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام ابو عقيل ویلی چې و دای یستل وکړ په دبن نه کده چې عبد الله بن هشام دا من السوق دا سی ویلی دی او ال السوق کنا یا دا سی ویلی دی معنی بزور ته وی یستلو فیشتر طعاما یا ویلی نکمه یعنی کمه صدا عبد الله بن هشام ده بیا وخستلو طعام فیلقاه ابن زبیر و ابن عمر بیا ملاو شده ده سر عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر صاحب ده ور سر ملاو شده بزر شه ویقولان ویده ایدوی سر ویده تاویل دینی کتمه اشرک نا میرا در گاٹ کای ده سودو تا ده تو چه کم طعام وخستو کنا میرا ده تا در گاٹ کاو ایده نیکتا میں رسول ملک دے برکات دا وہ کریے وے کنا سا دی پدے پیدل چتا چسا وہ خلق رائی گاٹا ہے دا پشا چوی کنا میرا در گاٹ کنا تو جے کم تو عام وہ خستو فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة رسول الله رد وکړي ته برکت سره فيشكهم يا ورګار تل دی لرا فربما صاحب الراحلة كما هي ډیر ولا وداس نو ودا نکا چې وګه طلب الراحلة یو عیسا کما هي بشپر کما هي لکه څنګه چې وی دا عیسا لکه څنګه چې وی دا عیسا سمره بشپر عیسا ورځ ورځ به سودو کا امر ګټه وکړه چې یو عیسا وګټه لکه نه بیا فیبا سو بها الى المنزل بیا ورل سو کل دبر غیش سره کیر خپل تا کنه کیر تا ور ولا کلا او وګه کلا کنه دمرا خدای پاک برکات ته په سودو شه چو و بی قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شاب قال اخبرني محمود بن ربيع وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه دا محمود بن ربيع اغا سرائی دا چا ورته لکړی وی یبا رسول مبارک په مخ ده شو غراپی وته کړو کنه د مخ ته ور ول واسطه کنه شا د مخ ته رسول مبارک یې به ور وصل د داستی لکه بس لکه بسار باندې لوس تراول سب بسار باندې لوس تراول او سره رسول مبارک د خلینا یې بدر ولونی یا ورګه در ولونی کنه دا یو قسم مطلب ده کنه په دې پرې د حدیث وروړه وهو غلام او حال لا جدای وری کرن کایو کنا غلام من بیرهم دیغه کی دی دینا کنا دی کیا چی کیمو کنا ای بنا غلام کړو آی چی کنا رسول مبارک پر ول بس وابي قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي انس رضي الله تعالى عنه وان قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالسبيان رسول الله مرق ورول شروع ورول ورکی فيد ولهم يوده پلیدا فودیا بسبيان یا رول شو ته یو وړي کړه کیف بال علی صوبه باول یو کړ په جمعه در رسول مبارک باندې فدعا به ما رسول مبارک روشت له ابو فاض با هل ماور په سیک له پاګه باول په سیب ولم یغسل هو او سخت نو وینځل کنه چې درې ورا وینځل ځکه چې وړي کا بچاو په یور وینځل سره چې کیسه کنه پوکش وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني عبد الله بن سعد بن سعيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول مرق قد مسح عنه عنه سمنا عليه عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن ثعلبة بن سعير خبر وکړه مت عبد الله بن ثعلبة په دې کې صاحب نه چې انه را اسعد بن ابي وقاص چې دلی دلا د صاحب ابن ابي وقاص ته یو درو درکته چې وې طریق له بیور کات سره کې ساده له هو بدرمان سے د تکرولو چې وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم قد مسحانه په دې غره د حدیث دا زیرو ولا ده کنه باب السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ویل پر رسول مبارک باندې دا دا ورو کنه وابي قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فقال كعب بن عجرة صحيح ولا الا اهدي لك هديه هديه ديرنا كذا يا هديه يا مار رسول مباركنا يا هديه كذا يا تخوانا كذا اتخوانا خو دا هم زده کړی دی خو دا صلات څرنګه ده فکیف نصلی علیکا دا صلات په تو باندې می څرنګه ویای فقال رسول الله کو فرمایل چې قولونه ان دا سوی چې اللهم صل علی محمد و علی ال محمد کما صلیت علی ال ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی ال محمد کما بارکت علی ال ابراهیم انک حمید مجید دا درو سره څه ده کنه اې دې تیر سی غیر غلی دی په ډیره طریقه سره طریقه سره غلا اخبریدانی رحمه الله دا درو په درو دی باندې یو کتاب جوړ کړل کنه زاد سعید کنه وابي قال حدثنا ابراهيم بن حمزه الزبير قال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن حباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ابو سعيد الخدري صاحب لي قلنا من رسول الله يا رسول الله هذا السلام عليك دا سلام په تو باندې خدا ته چې فقط علم نبی پیغمبر دا دا حکم پیغمبر دا کنه چې سلام په تو باندې دا ویل شي دا په قرآن شریف دی خدای په کوي چې یا ایو الذین آمنو صلو علیه وسلمو دا سلام هم پیغمبر الله خدا صلات مې نه پیغمبر الله چې دا څنګه په تو باندې ویل شي کنه فكيف نصلي عليك قال رسول مركو فرمي يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم د رسول مبارک نه مسوا په بل چا باندې درود شریف ویل شي کنه شي په باندې ویل کنه بهر حال خدا په ویل شي رسولیا په ویل شي ځکه چې دې ته اختیار شته او ته چې په باندې ویای به بل چا په تبعیت سره په باندې ویای کزدن نه په باندې ویای کنه په بل پیغمبر په تبعیت سره ویای وقول الله تعالی وصل علیهم ان صلاتک سکن لهما وصل علیهم یعنی دا معنا ده چې درود شریف یا په دې باندې وإن صلاتك دا دروب دیتو چه دا منه دا دو دیتو سکن اللهم دا سبب دیغه سکون قلبی دی دی دا کنا دی اتمنان دی دی دا کنا شان اچھا جی خو رسول مرا خوی پو ویلا شی کس دنیا دی خو پو من ویلا شی کنا وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عمر عن ابن ابي اوفى كان اذا اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم كان صوت بجكيم كان چه تاغو پر رسول مبارك تا يسري په صدقه خپل باندې قال به رسول مبارک ته چې اللهم صل علیه دا نه کزنی په ویلو واتا ابي بصدقته عبد الله وی جرتاګو کړلو چې کیم نه کنا رسول مبارک ته پلور دې مچابو او فاطه ابدا په صدقه خپل سره فقال رسول مبارک چې اللهم صل علی آل ابي اوفا یعنی کزنی په باندې ویلو پیغمبر په واسطه سره نه په ویلا پتا به یې سره هغه څوک آزیته چې تکلیف ورکړ د خدا پاک مو هغه ته زیاده شرم مې ورته کړی دی ورته کول مې کړی دی سپکره به عزت کړه مې را تکلیف مې وردا بیا خدا پاک دا مو تکلیف ور کول دتا فجعله وګرځه ته دا مو تکلیف ور کول له دته زکاتنا په کوله دی ګناینا ورحمتن ورحمت یې ورپره وګرځوي دا موز یاړې دا مو شرې دا مو سپکات مینات ورته کول اذه دې پرا کرا په کولا دې بنای نه ورحمت یې ورپره وګرځوي وابي قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اخفوه المسألة فاستنى شريك لخلق ده رسول مباركنا حتى اخفوه المسألة حتى كي چرغا مبالغه وکړه ده خلق ده رسول مبارکنا په ده پښتنه اخفاء په دې کنه مبالغه کړل ته ویل شي خلق به قتل چې رسول مبارک په غصه شو منبر ته چک شو فیضا کل رجل لافون رأسه بفی صوبه اچانک هر یو سړی چې هون غشتین کو دی سار خپل په جماع خپل لافون لف کنه نو غشتین کو چې کیمدا کنه د سار خپل په جماع نه ساری پټ کړو یب کی چې جوړی چې نه سره به جوړی کنه رسول مبارک ته غصه ور وسته کنه فاذا رجل اچانک یو سړی کان وای دا لا رجال سواه دی چې دای شاخ شو د خلق سره لا رجال سره دای ورک شو جګړه وکړه د خلق سره بیا یو دا لغیر ابیه بیا دا یو ور منسوب ول جو په طرف د غیر د فلور خپل فلور ته جان ور منسوب ول بلکې په طرف ور منسوب ول نو بیا دی او جکیم سړی مشهور و چې دې دای فلور دای ته جان ور منسوب ول بلکې په طرف ور منسوب ول فقال بیا دې سړي پښتنو چې یا رسول الله من ابي قال رسول برکت چې خزافه خزافه دې رسول الله کنه شه دا نه دا خو دې هم نه خبره ده کنه شه چې مثلا یو دې یو امیر مړ دې یو وی او چې کیم دا کنه خلق تور مصوبوي بل سړي تا کنه شه خدا خو دې هم نه خبره ده کنه شه چې ته دې ځای کنه شه دې ځای غلامه چې مې یې زنا کړی ده نه راځه خو دې ځای نه دا کنه شه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله برکو فرمای چې ما رايت فی الخير والشر کل یوم قد تنند لذل مو په خیر او په شر څخه په شان یو ورځ په شان نه نند چیرې یا کنه شان نن ورځ چې کی مثلا رحمتینا نظر شوی دی دامر رحمتینا چیرانه دی نظر شوی نن ورځ چې کی ما زبینا مولی دی دامر می چیران دی دی انه صورت لی الجنه والنار شان دادا چې سورت جوړ کړ شو مت دی جنات او دی ير کنه حتی رايت هما وراء الحائط حتی که جولی در مدد وصل پا طرف دی دیگه دی ولو دی مروپنا یا مروپا دی ورسلا ولا محراب ایده دی ولو پا طرف می جناتا ولی دلو پل منزشه او جهنم ما ولی دلو وکان قطادت یسکر عند هذا عند هذا الحديث هذه الآية وقت دا سر که دو ذکر کولو پر ذکر دیگه حدیث دا یاد ذکر کولو کنا یا ایو الذین آمنوا لا تسئلوا عن شیعہ ان تبد لکم تسؤکم غمجن وکړو تو سه لره کنه زره ما بیدا سه پښتنه وی چې ته وی غمجن وی ده کنه چې پښتنه ما کی کنه شه اچھا دا حدیث یې وروړه په دې ته کې پر دا چې دا حضرت عمر صاحب وینا چې نعوذ بالله من الفتن کنه فوز باب یې په دې باندې دا وذکر دا باب تعوذ من الفتن باب تعوذ من غلبت الرجال پره غشتل ده زیر ده زیر وره ده کنا چه ده سره زیر ده بنده تیر شی غلبا ده سره سوی کنا شا ایده کنا سره ده فنا وری پخدای بکسر وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سميل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمر مولى المطلب مولى المطلب ابن عبد الله ابن حنطب انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وانهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيت الحا رسول مبارک ویل ابو طلحه صاحب ته چې التمس لي التمس لنا غلاما من غلمانکم تو وګړه متا یو چې کیم نه کنه بچای دی هغه بچونه دې تو سره یخدمونی چا به مو خدمت کو کنه تو د کبیره په بچونه شی بچای متا وګړه چې مو خدمت یا دانس صاحب دا پر کټایو کنه د ابو طلحه صاحب پر کټایو کنه شا دا ور سره کړو رسول مبارک خیبر ته تلو کنه دا ور سره کړو بیا فخرجا بی ابو طلحا بیا یستل وکرلا انس صحیبی پا مو بنده ابو طلحا صحیبانه دی پلندر میں یردفنی وراءه سوراوی رای مولا را ورسته په زون پسې کنه په زون پسې ورسته کښنه ولا او خیبر ته دای کړو رسول برکت له دعا ته دا ورسته ورسته کښنه ولا وړي کو فكنت اخدم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مخدمت کو د رسول برکت کله منزل هر وجه کی شوی فكنت اسمعه دانه دا دی هغه ولیمه مړی و ثم اقبل اذن اورسه چې کیم نه کنه متوجه شو رسول مبارک حتا اذا بداله من روان شو مدینه منوره په طرف باندې حتا اذا بداله احد صوت ظاهر شو دا خود هر قال وی چې هاذ جبل دا یقال یحبنا دای محبت می سره کو او نحب میر محبت د سره ده فلما شغال المدینه سوات چې هر قریب شو د مدینه منوره باندې جواز شو مدینه منوره باندې قال ویل اللهم اغفر لك اني احرم جب ما بین جبلیها زخدا پاک حرام کرده و آغا وطن چه پلمان ده ده دوی غره ده مدینه منوره شده ده مدینه منوره ده دوی غره پلمان شده ده ده محترم کرده و کنا مثل ما حرم به ابراهیم و مکه تا مثل ده اغیر لکا محترم کرده ولی ده پیغه سر ابراهیم علیه السلام مکه لره کنا لکا ابراهیم علیه السلام مکه لره پکیم شی سر محترم کرده ولی ده چه ونه وینا کٹ که جشکور وینا شنی ولو وینا وینا پشتا لیدی دا زادا مدینه منوره مخترمه گردوا خو بار حالا بیا غلی چه په دې باندې عمل کول واجب دي دا د سنت طریقه ده کنه مستحبه طریقه ده نه راغه باندې واجب نه دي جزا نه په سری باندې لازم شي الله مبارک لهم فی مدهم خدا پاک برکات چه دی ته پکړوی دی چې په یزید دی چې مکه مدینه منوره خلق باب تعوذ من عذاب القبر کنه دا یو څه کا په حدیث شریف سره غلا ده وابي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت ام خالد بنت خالد قال ام خالد بنت شي بنت خالد بنت فلوريا خالد نامه دو او زيا خالد نامه دو قال ویلی دی ده موسی ابن عقبہ ده موسی ابن عقبہ بھی نہیں کرا ده ویلی دی ولم اسمع احدا سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیرها ولم اسمع احدا او مو سمانه دو کړی احدن ده یو داسې کاس نه چې هغه سما کړی د رسول مبارک نه غیر له هغه ام خالد نه مرمو په صحابه کرامو دې چې سما کړی نو خالی مې ام خالد اې دې صحابه نه مې سما کړی نو بلکې چې رسول مبارک نه بدل کړی دی نه مو سما نه دو کړی کنه قالت دی ویلی چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم يتعوذ من عذاب القبر وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد المالك عن موسى قال كان سعد یامر بخمسن او سعد ابن ابي وقاص صاحب یامرنا چې امر وکړو مشته بخمسن په پنځه شی باندې ويذكرهن وذكر قول ده په شی نه رسول مبارک دی سره خانه چې من رسول مبارک دا ویل دي امر یې مشته کو دا امر چې دې نه خنا وړي کنه ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يامر بهن چې رسول مبارک چې امر یې کړو مشته په دې باندې کنه هذا دي اللهم اني اعوذ بك من البخل لا يو واعوذ بك من الجبن بزدری دوا واعوذ بك ان ارد الى ارض العمر فنا ورد پتو سره خدا پاک دینا ان ارد چې زه یو ور شو په طرف دی غ خندنی عمر کنه خندنی او رزیل عمر په طرف باندې زور خول شکنه سوی چې اول متیان زیت نشیرا سو یا کلی خروب شي کنه واعوذ بک من فتنه الدنيا فنا ورد پتو سره دیغه فتنه د دنیا نه دنیا فتنه نه څه مراد یعنی فتنه الدجال کس کوي به سره فتنه د دجال واعوذ بک من عذاب القبر داین د پنځه شي نشول وابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن سوران ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت دخلت علي عجزان من عجز يهود المدينه په دې وجه دا چې دا دې مسلې پاته نه وکنه شا ولم انعم ان اصدقهما او مو شوونه نو کړو په تصدیق کړل د مو شه دې ویل را دې دې سره لرا اې دې دې په تصدیق شه مو مبالغه او شوونه مې نو کړو کنه شا نو بیا فخرج تنوي سره وته ولا خلا علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ان عجزين زه په ډیرو باندې وذکرت له دا کیسه مې ذکر کړ رسول مبارک ته دا سیر ته وی چې علی قبور ته په قبر شه عذاب در کړې دي به مو تصدیق نو وکړلو فقال رسول مبارک ته فرمایي صدقتا دې دې ورشتیا ویلې دي انهم يعذبون عذابا ورکول شي اداره قبور ته دا سه عذاب تسمع فل بهائم كلها چوري بهائم ټول او انسانونو پر یونی نو وري کنه هر دا ایسا وی چې همارا رسول الله برکت دا پته ولګی دا چې وای دا خو د عذاب قبر د مسلې پته مسلمانه ته نشته دا خو پته ولګی دا چې مو په کېر دې مو څه زینا ته پته نشته کنه تا دې را خلګه دا خو خدا پته نه وی کنه دې را ورسې رسول الله برکو دل بازار په جواب ورسې په جواب ده دا غاوه شریک چې د عذاب قبر نه فنا غوښته چې خلک ته د مسلې پته ولګی کنه و ده اغه بوج ده پیرنا و غلبت الرجال دا من الجبر تکا خلوغلو بده حدیث چکا نرولو کانا شا من الجبر تکا یعنی بده پیره دا حدیث رول باب تعوذ من البخل البخل والبخل واحد بخل و بخل لا یوری سرا کالا خیر تلو کانا ایده بنده که فتحارو شیا که سکون پروشیا که بی بنده فتحارو شیا که زما پروشیا دا یوری لکه فضل و حسن سرا یوری کانا وابي قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثني عندور قال حدثنا شعبة عن عبد عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه كان يأمر بهؤلاء الخمسه سعد بن ابي وقاص وہ چدوے جے کیمنا کنا امر کولو پدے پنزے شے سرا ويحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان کو پدے پنزے سرا رسول مبارک دے طرف نہ رسول مبارک دا ویلی اللهم اني اعوذ بك من البخل يو شعیب علیہ السلام دغه لبن نه کوي وی کنه یمه نوی نه تولا راځي په توپ سره ونی مګر هغه رازل دې مستری کنه رازلون خلق دې میرا اکا چا خلق دې میرا رازلون سمانا سوقاتنا اپروتا خلق دې میش کنه چې بالکل پروتا ده کنه شا نو ویل د خلق دې نظرې نه پروتا ده دې عزت او د شرف ته نه پروتا ده خننای خلق ته اپ توپ سره ونی وابي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من الحرم واعوذ بك من البخل من ان ارد الى ارض العمر كان في سر ورد حديث خدا حرم روغلو کنه حرم بودا تیب تا ویل شي یا بودا تیب کلا کرا داد بودا تیب بی چه خاندنی عمر تا دی ورسته بی کنه دا زنه مراد دا ٹھیک شو